سلورم حصہ کې مسله د انفاق فی سبیل الله الله ذکر کوي او د انفاق فی سبیل الله یو څو شرطونه ذکر کړي د انفاق په سبیل الله اهمیت څه دی دوا د انفاق په سبیل الله شرایط څه دي درې نو څلورم به هغه باندې تفریح منغو کو چې د انفاق په سبیل الله د دې مثالونه قران څنګه ذکر کړی دي انفاق ورونو دا د نفق نه دی او نفق ویل کېږي سوري ته کله چې د مال نه خرچه وشي نو دا مال یو قسم له سورې شي هغه سورې واره ایجاده چې څه پیسې کمی شي خو بل طرف ته سورې چې نو هغه لار دراتګي نو الله په دې مال کې خیر او برکت هم د انسان اچي د مؤمن صفت دا ده ومما رزقناهم ينفقون مؤمن به انفاق کوي وجدا د ورونو چې په دې خیراتونو باندې د الله په دین باندې پیسې لګول په دې باندې د انسان نفس او ایمان مضبوطیږي یو حدیث کې راځي جناب رسول الله علیه السلام وایي مسند ابو یعلا مسلی کې دا روایت ده چې دی خپله په ګېډه موړ دی او ښه برابر دی او د ده ګاونډي دی د ده ګاونډ کې دا وږی بل یو حدیث کې دی وای الله به قیامت کې بنده ته وای ترمذی کې دا روایت ده یا عبدی ایسما بنده ارینی ما قدمتم تاسو زه حساب کوم ما ته وخیر و چې تا زما په نوم څونه پیسې ورکړي دي څومره خیراتونه دي کړي دي څومره صدقې دي کړي دي ارینی ما قدمتم نبی علیہ السلام بلال تویلیو دا طالب وو او ډیر د لری مسافر طالب وو حبشي طالب دی بے وطن الک دی او د طالب سړی سبڅي خو بیم پیغمبر علیہ السلام متوي انفق یا بلالا ولا تخش من ذل عرش اقلالا اې بلال خرچه کوا او د دې نه مې ریګا چې د عرش مالک الله چې دې د وتا غریب کی غریبان ورونو دا منګ او تاسو سم درس دی من سمارګره دې کمره کې دا نه دې چې من دې خیراتو کو دی ګونه ری باندې کو واغان او سندګان دې لرم نه خیر دی تاسو یو شل روپۍ دی ډیر وخت نه کی یو دو روپۍ دی گاونډي لور خپل څه خوري د کور نه دی راوړي دي نو ځان له شوم م جوړاوه خیر دې گاونډي لم لکڅو ورکه چې دا غم دا جامې او خوځي کې ډوړې ته ناس ته درستخان ته کاسه کې د مرګري سناسته او کاسه کې د غوخي ټوټه ده نو ته مرګري ته مو وای چې دا پکې وسو لګاو چې هغه بر وګوري او ته کته د سوزنی او د شاهین مرغب شانه په اور ودانګي نه نه دا راوباسه یا انصاف وکړه په منځي نیم کا یا ایثار وکړه هغه باندې لیوال کړه ظلم مکوه چې هغه ته وېستا ګوره دی خو ګوره دا خبره زه تر سویلی ګوره بلال ته نبی علیہ السلام ویلو انفق یا بلالا ولا تخش من ذل عرش اقلالا یو باندې چې راغله صحیح مسلم کې حدیث دی رسول الله علیہ السلام ته ویلې یا رسول الله مال تراک غریب ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم توي وای د دې دوه غرونو مینس کې چې څومره غړي او بيزي دي د ټول استا شوې خلا زرګونو وي د سړی او توي یا رسول الله څه کیس ټوکې را پسې کې ټوکې مه کوه د الله نبی ته وی ولې تا ته زه ټوکې ښکار شوم زه ټوکې نه کوم دا ولا څه سړې دې زر یو نیم زر ګړ یو بيزه را په مخه کړی دي قوم لا چراغه قوم یو توي یله کدا دې کم څه نه راوړي او ته ډیر ناشنا خبره کوي یا قوم اسلمو فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر یا قوم اسلام راوړی د اسلام په سر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دومره خیراتونه ورکوي چې هغه د غریبۍ نه سلیږي نه یعطي عطاء ما يخاف الفقر هغه ټول قوم راغې او اسلام یې راوړو مسلمانان شو خیرات وکړه خیرات کې خو ډېره فائدې کنا عثمان رضی الله عنه د دبارک راضی چې د غزوه تبوک کې زر وخان راوستل بارونه کتی خوراکونه دای پیچلیو او د الله د نبی مخې ته کې خودل او ته ویل یا رسول الله دا د الله پر رضا قبول کا نبی علیہ السلام ته وای ما در عثمان ما فعل بعد اليوم کده نن نرست عثمان څه ګناه تی کیږي نو دا عثمان ته zarar نه رسي زما ورونو انفاق د اسلام دی رضیته لوی حکم دی د کدا دی چې کله انسان خیراتونه کوي د انسان نه کنجوسی وزي د انسان نه بخل لري کیږي د انسان نه د غلط صفاتونه د ختميږي د حرص او بخل چې ده د سپي صفات ده د یو سپي د بل کلی سپیم بنی شي وجدا د چې د کنجوسی کړ جناب نبی کریم علیه السلام وایي وای هر سحر دو ملائک اوازونه کوي اللهم اعطي للمنفق خلفا دا یو وای چې الله څوک ستا په دین روپۍ لګي الله تعالی نور ورکي او دا بل وای واعطي للممسك تلفا الله چې ستا په دین څوک روپۍ نه لګي الله تعالی پیسې هلاک او تباہ او برباد کړي سفیان الثوری دا یو سړی راغی وته ویل سفیان مزدوری کوم او پیسو کې مې برکت نشته دی هغه ته عجیب علاج کړی ته یو چل وکا او څه چل وکم وای انفق منها فی سبیل الله څو روپۍ چې وګټې نو دین فی سبیل الله خرچې وکا هغه وای د الله بنده زم چې کمیږي او ته ما باندې نور خرچې کې هغه وای زه ته به دې تجربه وکم یو ورځ سړی دا چلو که دو ورځې درې اخر سفیان لراغه او ته وې سفیان قسم په الله چې ما په مال کې خرچه شروع کړې ده زما د مال د سې زیاتیږي چې هیڅ سبب باندې نه کویږم نو سفیان وته وې کیف ويدعو لك ملائکه السما د اسمان ملائکه تعالی دعاګانې کوي چې الله تعالی مال کې برکت واچي نو چې د اسمان ملائکه چاله دعا وکي نو دا مال چر نه کمیږي کیف ويدعو لك ملائکه السما اسما د نبی علیہ السلام خینه ده د ابوبکر بچی ده او هغه جنۍ ده چې ابو بکر او محمد رسول الله کله هجرت کاوه نو د دوی د ګوډي او د بوجۍ د تړلو مزه نو چې دولت په وتړي نو خپل پرتوغا خیره واغست او په منځه وشلو او نیم باندې د نبی سلام د بیت خلو وتړله او نیم باندې د ابوبکر نو دې ته اسماء ذات النطاقین د دې وجه نه وایي دا اسماء دا د عبد الله ابن زبیر ابی دا د عروه مور دا د مصعب مور دا د زبیر ابن العوام خزه دا او ډیر تکړه ایماندار غیرتي خزه دا د خزو کې بعضی د سنیکانی خزي الحمدلله دا غیسه د دین فکری د گاونډي فکری وسه د خاون فکری د بچوي د بلی د بلی او بعضې ښځې داسې چې هغه صرف په دې چې واغوندم او وخورم او بس ټوله ورځ په دې چې فلانۍ جوړه ونه شوه او فلانۍ ونه شوه هسې جوړه سري نه دا جوړه سري نه یې په کار ښه ښځه داسې ده لکه د اسما غوندې ښځه دې اسما ته نبی علیه السلام یو ځل را وغوښته یو څو خبرې ورته کړې وې یو دا دی چې کله د اسما بالغ شوه نو داسې نری کپړې یې چلې وي تنګې تنګې وي نو جناب رسول الله ته وی اسما جنې چې بالغ شي هغه له داسې کپړې نه دي مناسب ماشاءالله به اسما عمل کوون کې خزوا دویم دی اسما ته نبی علیہ السلام ویلو اسما لا تحسی فیحسی الله علیکی روپۍ به ډېرې شمارې نه که ډېرې دا روپۍ په شمار شروع وکړي نو الله به درته وشماري او برکت به الله ختم کړي الله دې د ښځو روپۍ کوم او د بوډا او د بوډۍ روپۍ کوه دې ما د بوډا او د بوډۍ روپۍ او د ښځو روپۍ ورځ کې به دوه سوه ځل شماري او کله به داسې وړي او کله به داسې وړي او دا بعضې سادهګانې ښځې دا دې تصویر ته ولادت سی وګوري وای مونږ خو تا نه ستر هم نه کوو چې تاسو مونږ کور کې ولې سات نه تیرې زونه سادهګانی او بډاو بډای خو روپۍ د سی بتاو کی پلاستیک به تاو کی به تاو کی به ته مزه تاو کی چې څلور ځلې سری ورکه هغه لوټ نه سميږي دا ولی هغه د بډاو د بډای جیل خړلې ده روپۍ به لوښي کې نه بندې چې بټوه دې چې چینج ښه کلکلی بعضې انسان نه چې روپۍ اخلي که نه نو داسې دی لکه لس میله مزل چې کې بس جیب ته دونه لرې لاري او ته چې ورته وایې چې روپۍ ته راکړه او د جومات چانده ده او بل دی او بل دی او د قرآن او حدیث په طالبانو یې لګوو نور څه نو پیسې غستل دي رسي لکه فوجي دی وګې نه ته فکر راکوسي دا ډېر ګرانه خبره ای او باز خلک یې الله ول خستر عثمان بن زړونه ور کړی نو ته ویلی اسما روپۍ به ډېر شمار نه لوخي کې به نه بندې دې ډېر پیدې دی ورونو یو پیدا خدا دا چې دا پیسې شمار نه دې کې الله برکت اچي کمو ته په پویګو کنه خورب په کې برکت اچي او بل فائدہ کې دام ده په دنیا کې لوی غم چې دی کنه هغه د ورک شوی شي دی چا چې یو څه ورک شي دا ډېر لوی غمي مرقات کې مولا دې قاری لیکلي دي و یو باندې چې نه وخه ورکه شوی و او ګرځیدا او چغې والے زما وخه ورکه شوی ده او انعام دا دی چې الا من وجدها فهو لها چې چا به می ته وخه دا غیدا ومه په خبر کوي نو چا ته ویل دا منډې څه چلوي هغه ته وایي وای دا ورکشمه شي چې پیدا شي او دا د زړه نه غم لري شي وای دا خوشحالي زما وخه دی دا کوي نو ته چې روپۍ شمارې نه کنه نو که ستاسو د جبنه روپۍ لیږي چیرته هم د غم نه بخلاصې ځکه ته به پته نه یې چې پته نه یې خفه کېږي به الحمدلله دا حدیث چې کم وخت نه ما اورېدل لري عمل مې پکې کړی دی الله حاضر دی کما ته وسم پته زما جب کې روپې شته او کنه شته او بس رب العالمین دی الله دې سره راکړي کته ورکی شي او کڅو کې دې پټي کې او کبل څه شل کې وشي نو غزړ درد خو نه کړه او دا چې یو روپې د نورکه شي او به دا یو طرف ته بل طرف ته ګوري او زړه دې دردېږي چې روپې ګوټې ته به کوم ګوټ کې پراته چې تا باندې اوس باران تاس کې لګي او کنه نور شعاب سمیلاویږي نو ورکه کسي روپو چې ځان ملي ونه کوا شریعت کې دا ده چې روپې بډې رشمارې نه ډېرې به لوخي کې نه بندې به دغه نه برکت وزي دا انفاق په سبیل الله د ورونو امینو تم دی دا حکم د سړو تم دی او د خزو تم دی او د مليانو تم دی مولا به د سې نه چې بل ته وای خیرات ورکا او خپل جب نه چې و روپۍ ورکړي نو د سې دی لکه وزیر اعظم چې د گورنرۍ نه او د وزارت نه ماته نه مولا به کنجوس نه وي باید چې مولا ډېر سخي او سخا وکي لکه دې ته فضیلت ډېر معلوم دی د څه بنوي چې مولا یې نه وکوري مینا نه مولا مینا او د ټولو مخ کې وکوري مینا او د سرخاني مینا او څوک د چا خوراک پسې نه ځي یو مېلمه له راغی او صدق را تیارو لراویل ورور وینا شي خفه نشي نو څه وچه روټۍ ولا راواله یو څه او ته ملما ورو خپل شي الله منګینی دا دین چې دی ورونو کړه دا الحمدلله منګ او تاسو نه صحیح انسانان جوړی منګ او تاسو نه کنجوسان نه جوړی منګ او تاسو نه بخیلان نه جوړی او یو د هغه سببونو نه چې د هغه په وجه الله د انسان مال زیاتې هغه خیراتونه دي دا خیراتونه په دې خوان ار سړی نه کويږي بعضو سلفو به ویلي وای د شپې په مونږ کې او د قران په درس کې او په خیراتونو کې وای قسم په الله دومره مزه ده وای کله بادشاهانو بچی مونږ سپدیو خوان باندې پوښو نو مونږ په تور ټوټي ټوټي کې مونږ ته به پرې نه دی دا د الله یو نظام دی چې یو چاله یو څیز ورکې او ته د دې سعادت شوې نو به چې هغه ټیم راځي او تاسو څه نه زړه به دې درد کوي د الله سره دې خارخ کوي چې یا الله اوس یو څه وې ما مسكين لور کړې وې مسلمان به تمع نه په دې باندې چې همیشه د بل نه وخورم او د راکړه بابا نو سین چې څه راکا نه مسلمان د ورکړه بابا نو سین بل به امر کوي په بل باندې هم خوري ځان له کپړې کې د یو خل غریب ګور لړکی وې دله مې مسخلمه ځان له پورته وخه راوړې نو د یو گاونډي وګوره چې غریب دی هر وې زه چې ځان راوړم خیر دې کټول نه نیمه په بدیلم راوړم دسه یو طالب دی د مدرسې یو عالم دی یو دیندار دی ته دا وایو چې زه په ځان باندې مثلا د میشتې شل زر روپۍ لګوم نو دا په ځان باندې خیر دی لازم که چې زه په د 200 روپۍ لګوم نو دې سبا الله ستاسو دا نفس چې دی دا نفس باندې پاکي او دا یو رساله کې موږ راجمع کړی دی په آیت کې چې د انفاق څومره فائدې دي شرائط الانفاق فی سبیل الله عز وجل نو دا به موږ دې آیاتونو نه جمع کو د انفاق شرایط به سي یو شرط به دی چې فی سبیل الله دا به د الله د رضا لپاره دی دا به د الله په لار کې د الله د لارې دا معنا نه ده چې کله دې بار سرک ته روپۍ ورته وا د فی سبیل الله معنا څه ده لاعلاء کلمت الله دا روپۍ به هغه ځای کې ورکې چې د الله دین په اوچتیږي هغه ورونو جهاد تم وای حج تم وای علم او طالب د علم تم وای او یا مجاهدین دي دا مثال د په سبیل الله دی احسروا فی سبیل الله یو لا یستطيعون ضربا فی الارض دا وسنی چې زمکه کې څو کې سفر وکي ځکه ته علم کې باندې جهاد کې باندې او يحسبهم الجاهل چې د سنا کوی سړی ولراولي نو هغه په ګومان کوي اغنیا چې دا مالدار دي اوس که یو څوک راغی دلته او چا ته ویل چې د ټولي واحد غړی کې وګرځي او مالدار خلک وګوري نو تاسو جمعات نه د طالبانو چتای زکه چې د سپین سپین جامې دي او خخب خسته برابر دي او د الله په مینه باندې مستی او سره د دې نه چې په جګونو ستاسو کې بکیرړي د غریبۍ نه आवाजونه کوي بے ضرورت د خلکو نه سوال نه کوي نو فی سبیل الله مجاهدین دي او فی سبیل الله طلاب د علم دي نو یو شرط به د انفاق دی چې دا به فی سبیل الله دویم شرط به دی اموالهم د قران نه راجمکوم دی آیات نه فتاسبه طریقې د استنباط ته ګورئ اموالهم معنا دا ده خپل مال به خرج کې د سینې چې په غلا کې وې چې خرج مې وکړ سود کې وې چې خرج مې وکړ په دروغ حاصلې وې چې ما خرج وکړ ځکه غستا خپل مال نه دی نو تبا اموالهم خپل مالونه به څنګه خرج کې دا څو شورونو دوا دریم آیات رسته ته وګورئ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن دا دو شرطونه سلبي دي من بني من ستوي الذکر للمنفق عليه چې دا بچا دې روپۍ لګولي نو فزبادې به نه څنګه چې طالب لري وظیفه ورکړه ډوډۍ دې ولور کړه دی ورپې دې ولور کړه او سبا ته وی چې طالب زما په رکوع مس شي استا رکوع کې چې دونه قوت پروت دی دم سم د سوچه غړو ډرام دی نو دا تاول نه مستي اکثر د باندې بی دینه دسی چې ته طالبان له معمولی څه شی ورکی د طالبان د الله ملمان دي د قرآن ملمان دي دی الله د ګړې نه نه وجني نو به طالب ته وی یره طالب زما په رکوع مس شي نو طالب غریب جمعه په ټوخې نشي کولای پکیلم طالب لاس نشو ورړې بس طالب دې کې اخته دی زما وروره دا طالب د الله په مینه مسته دا ست په روپې مس نه دی که په روپو کې مستی وي نو دې بینکونو بل څه ټوپونه والے او که په روپو کې مستی وي نو ته به د اسمان نه درې فوټه لاندې وسروان وي څنګه تاسو په کروڑونو دي ته مس نه کړې او ستا یوې روپې طالب په جمعات کې د سنیټ کو خدا طالب د زین د الله په مینه باندې څه دی مس دی زبادنه بخښه نه کې زما روپې دی او ستا روپې دی ولا ازن دا څلورم شرط دی ازی بنی ازی څته وای ذکره عند من لا يرضى علیه المنفق علیه چې د پچای روپۍ لګولې دي چې د دې سړی یاداش د هغه چا مخ کې کوي چې دا یې نه خوخی لکه یو مسكين له روپۍ ورکړي او بیا ته بیٹک کې وای چې فلانی هغه روپۍ څنګه شو ختم شوې دي کنه که ختم شو به ما خبر ده څو روپۍ دی ورکړي دا د ستړي کې شل روپۍ مې ورکړي ویل دي استاد شل روپۍ څه بچی نه چي چې شل روپۍ شل روپۍ وي او په شل مليونو کې خلاص شي دی به زر به ته وای او الله دې د مالدار سړي د زکات غستون کې هم جوړا به به باندې بیٹکونه هم جوړ کړي کارونه بند باندې کړي ګاډي باندې به ته وای کپڑا مراله ووا کورم را له صفا کړه ولی زکات ور کړی نو دا زکات دی او کړه مزدوری ده نو ازیبب کې نه دا څو خبرې شو ورونو ها پنځم شرط آیات 215 پته کې ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ما بلټي د څه لپاره چې زمانه الله راضي شي الله په څه راضي کیږي پلار او مور خوشاله ک الله باندې خوشاله شي رضا رب په رضا والدین حدیث کې دي خه خبره وکړه الله باندې خوشاله شي غریب له څو ورکه الله باندې خوشاله شي کوي چې پلار او مور مې نشته لري چې خوشاله کوم نو الله به څنګه خوشاله کوم نو الله ته وی پیسې ولګوي ابتغاء مرضات الله غرض به تی د الله رضا طلب کوله دا څو شرط شو ها شپږم شرط وتثبیتا من انفسهم دا شپږم شرط دی غرض به کیږي مضبوطواله د نفسونو د دی چې الله مې دا زړه مضبوط کی دا مې وختي ویلې کله چې انسان انفاق وکي الله د د زړه په ایمان مضبوطي الله دې زموږ زړونه ایمان او دین باندې مضبوط کی دا څو شرط شو ها وم شرط رس آیات تلاړ شي یا ایها الذین آمنو زمکه دی آمدنی وکړه نو دا هم د الله پر رضا ورکی دا ما کسبتم کی زکات د تجارت ده او مما اخرجنا لكم من الارض دته زکات د زمکی وای دا څو شو یا څو اته نحم ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذي الا ان تغمزوا فيه ردی مال باندې دغه کې د سینې چوي چې زیاتی شي او د جمعاتی شي نه نه ردی مال خراب مال چې خپل د بل چا نه ناخلي نو دا مال د الله پر ځان ورکه دا څو دغه شو ده نه لسم الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا منه وفضلا دا لسم شرط دی چې انفاق بکې او غرض به دوه خبرې یو دا دی چې الله می وبخي او دویم دا دی چې الله ربانی مهرباني وکي بس دا کار وکړه به ته د انفاق ته ګوره چې دا انفاق ستا څومره خیر ورکوي څو شرایط شو لس شرایط څو خبرې بیان شوې دوا یو فضیلت د انفاق او دیم شرایط د انفاق راځي وس درې خبرې لرازو دا به زکه ویلې چکله دا خبرې دې نه یو ورېدلې نو ته کته د آیاتونو په خوند به نه پوهېږي نو دا ته مقدمه را جمع کا نو چې مقدمه دې را جمع کړه نو اوس به ته د قران نه خوند را واخلې او زه به د آیاتونو ته وایم او ته به د خپل ځان سره سوچ وکې چې څه مزه وکړو ته وې نه کړه نو که مزه ته نه کړه نو ته به په دې پوه شې چې یا ته بخیلی او یا ته په دې آیاتونو پوه نه شوې او که مزه درکړه نو ته به په دې پوه شې چې زړه مې پراخه دی او آیاتونو باندې پوه شوم ان شاء الله مثل الذين ينفقون اموالهم دا اولنې مثال دی نه خپې وکړي پاڼه راواړوي څلورم مثال ايود احدكم ان تكون له جنت من نخيل واعناب دا بل مثال دی نو ټول مثالونه دې مقام کې څو شو څلور نو دا جمع الامثال دی الله دا مثالونه سم را جمع کوي وجداد چې دلته مسله د خیراتونو ده خیرات کوونکي دوه قسم خلک دي خیرات کوونکي خلک څو قسمه دي دوه قسمه دي یو هغه خیرات کوونکی دی چې هغه په سبیل الله دی او دویم هغه خیرات کوونکی دی چې هغه فی غیر سبیل الله دی نو دو مثال د منفق فی سبیل الله ذکر کړي او دو مثال د منفق په غیر سبیل الله ذکر کړي او دا رنګي ورونه د انفاق شرایط مونږ ویلو چې دې مقام کې څو شرطونه دي لس شرطونه دي کنه دغه لس شرطونه الله په څلور مثالونو کې تطبیق کوي مثل الذين دې آیات کې زدري خبرې ذکر کوم ان شاء الله د پاره د فهم د قران چې موږ او تاسو د قران نه فائدہ واخلو یو سبب نزول د آیات ذکر کوم څه شي سبب نزول او دا زما ورونو قران کې ډیر مهم علم دی مهم علوم د قران چې دي هغه خلکو شاته کړی دي یو پاکه کې ډیر مهم علم هغه علم د امثال القرآن دی او دویم پاکه کې ډیر مهم علم هغه علم د اسباب النزول دی او دریم پاکه کې ډیر مهم علم هغه علم د معرفت د ناسخ او د منسوخ دی دا بعض علوم ډیر مهمي لیکن هیڅ ورسته شوی زمونږ استاد د دې زمانه درسونه الحمدلله د شرک او د بدعت او رد کې خي اپریشن کې خطه کړې دي الله دې نورم زیات کې دا ډېر د خیر خبرې دي مړی څه نشي کولای بل څه نشي کولای لیکن د قران سمند یو څو چې دونو سره ناشنا یو یو من د امثال القران سره ناشنا یو نو الحمدلله د دې د بنیاد یو وخت شپږ کاله مخکې مونږ یې خېده او سکه ډیر خوشاله ځکه نور زینو کې دا شروع شو نو دا اوس کومګه مړیو نو ان شاء الله دې حسناتو کې به الله څو یو قسم لا اجر را کوي دا کې د الله نه امید ده دویم چې ډیر زیات مهم ده ده هغه علم د اسباب النزول ده چې د سبب نزول د آیاتونو چې دا سړی ونه پیژني کنه نو تم به د قران په خوان نه کویږي نو الله به یو مخبر برکی نو بیا به ان شاء الله علم اسباب النزول دا قران کې چې کوم آیات د دې سبب نزول څنګه د دې څنګه د دې څنګه ان شاء الله دا به ویو او یو دریمه مهمه مسله چې غړي رزق ضروری ده چې هغه تم د خلکو توجه نشته دی علي رضی الله عنه یو ځل راغی جمعه کې یو سړی نه سو درس یې کو ته ویل ته ودرې کمر کرے او ته وای څه وای وای اتعرف الناسخ من المنسوخ ته قران کې ناسخ او منسوخ پیژنې هغه غلې شو وینا عیسی علی رضی الله عنه ته ویلې هلکت و اهلکت مور دې مړه ځان دې تبا کو بل دې تبا کو اول علم د ناسخ او د منسوخ او پیچنا او به دا دې وروسته څه چل وکا درس کوا زمونږ استاد سي د درسونو کې دا قصه ډیره کم شوې ده بس تکړه سړی هغه دی چې یو ځای کې وي چې آیت منسوخ دی یا نه دی خو دا ډېره ژوره مسله ده کله چې د ناسخ او د منسوخ مسله وپېژنې بیا به ته ډېرې فایدې د قرآن نه راواخلې الله دې موږ او تاسو له ایمان کې ژوند راکړي ان شاء الله چې کله مکمل او شو نو زه به یو ورځ دوره د دې کوم ان شاء الله او دې کې موږ دا کتاب لیکل دي اتبیان په نواسخ القرآن او دا موږ ټول راجمع کړي دي چې دا سوره بقره د دون آیاتونه منسوب ده ال عمران به دون نساء کې دون مائده کې دون او بعضی سورتونو کې ناسخ او منسوخ شته بعضو کې نشته بعضو کې منسوخ شته ناسخ نشته بعضو کې ناسخ شته نه منسوخ پکې نشته نه دا ډېرې مهمې خبرې دي قران کې دا پیژندل پکار دي قران د انسان لدا نه دی چې مړ څه نشي کولای بوت څه نشي کولای هغه به نشي کولای هو تم لږ ځان یې کړ چې ته قران کې څه شي کولای او کني شي کولای نو دلته زما ورونو یو سبب د دې آیات چې هغه سبب نزول د آیات دی امام واحدی دا یو عالم دی صابونیم دا د نقل کړي صفو کې او دا غالبا ابن عادل دمشقي اللوبات کې مت نقل کړي دي چې دا یاتونه د عثمان ابن عفان او د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنهما بارک نازل دي چا بارک نازل دي عثمان ابن عفان الله دې ته راضي شي او بل پکې څوک دی عبد الرحمن ابن عوف عثمان زر او خان بار کړی هغه راوړ رسول الله له چاندا کې ورکړ دا د سیده لکه دی ورکه چې زر گاڑی د بار کړی ورکه وخه وخت کې دونه نه عبدالرحمن ابن عوف څلور سره درهم راوړو څلور سره درهم د سپینو روپۍ دي دا د دوبۍ درهم دي نه دي مراد کله چې راوړو د نبی سلام مخې ته کې خود و یا رسول الله اته سره درهم ما څلور سره په کور کې پرې خدل او څلور زره مې الله له ورکړو اقرضتها ربي نو رسول الله ته وای بارک الله لك فيما انسكت وفيما اعطيت دا کوم چې د ځان سره ساتلې دي هغه کې د الله کور کې برکت واچي او دا کوم چې د راوړي دي نو الله دې لدې کې دلته برکت واچي نو آیاتونه نازل شو چې د دې عثمان او د دې عبدالرحمن دا خیرات دسې دی لکه یو زمیندار یو دانه وکرله څه چا دی وکړ یو دانه وکرله هغه یو بوټی راویست هغه بوټی کې وو وږي دي د جوار دانه ده څو وږي دي کې وو وږي دي کې او په هر وږي کې څو دانې دي سل دانې دي زمکه کې اچلې څو دانې وي یو امدنې څو نه وکړ وسوه ټانټي په ځای ګټه شو او دا رنګه نور لرګي کې کیږي هغه بل ګټه شو او بیا چې دغه وسره وکړي وسو وکړي نو ار یو تن و وسو راويسلې نو به چې هغه وکړي نو دا تخم په ټوله دنیا کې څه کیږي خوريږي کما سلی حبتن انبتت سبع سنابلا دا به منګه مخ کې ویلې چې دا یو مثال دی الله ذکر کړی دی بس یو وګی دی او پاره کې یو بوټی دی او پاره کې څو وګی دي وو وګی دي او په هر یو تن کې څو دي ها سلدانی دي نو یو په وسوه په دا خبره بس من ذهن ډیره بعیده مستله خو ما خپل د جوار یو وګیو ما وشمارلې دا غي داني 214 داني په یو ودی کې وي الله څو ویلي دي سل ویلي دي او 214 پکې وي او دا یو یو ټانټه د جوار چې هغه د سره چې ما خپل لیدلې ده چې په هغه کې نه وګړه ښکار شوی الله څه ویلي دي و ویلي دي ځکه الله چې اخر کې وایي والله یضاعف لمن یشاء الله یې وو د سره نوم دی راي خبره باندې پوه شوي کنه دا سبب نزول او دې آیات کې کامل صفت ده دا هغه چا چې هغه انفاق په سبیل الله کوي په دې نه دې نه کې چې خلک را ته خسړې وي خلک را ته سخی سړې وي خلک را ته خیرات مار وي ډوډۍ مار را ته وي او ډېر خیرات کوونکي را ته وي که په دې نه ته وکړو نو حدیث ته محمد رسول الله دې چې د جهنم ور په دې باندې ګرځيږي د جهنم اول ور به په درې قسمه خلکو ګرميږي بد عمل مولانو قارینو د مدرسو طالبانو باندې بد عمل ځدی چې ریاکاری چې دین یې یاد کړی د دې لپاره چې ما ته خلک خسړې وي خمولې چې وي خو قاری سی راته وي او دویم د جهنم اور به په مجاهد سیب باندې بلیږي هغه مجاهد سیب چې ټوپک یې کوګي خېده او د ټوپک شپېلې مخې ته راولې دا یو اوان پکې پیدا کړه مسلمان او کافر نه ګوري ورستي وباسي او د څه د پاره ليقال لك جريئن چې خلک وایي چې دا سم سره ور سره دی یره خو د څه سره ور دی اکثر مجاهدینو کې دا مرز ډیر راځي و چې خلک راته زړور وي اوس خلا دا وي و یلکه ډیر مخ کې بسمه چې خلک مې به مناتونو کې یاد کی او شیرونو کې مې یاد کی او بازو کې لا دا ویل دی وای چې زمړ شو ما به شیرونو کې یادې وکړه چې ته په دې نه مړ شي نو د سپي په نوم دې نه یادو ما خلک سړی په نوم یادې هغه په شیرونو کې خو به هغه سړی یادې چې د الله د رضا لپاره څه کړی جهاد یې کړی او چې ته جهاد کې وای چې لکه تصویر را لوباسا او چې شهید مده تصویر به د سیونی سی او دا به د سیونی دی کینه د فوټوګرافر سره چې دا جهاد دې چې راته کې نه ته په صحیح جهاد وکړه کنور دې هیڅ وکي یاد نه کی ته الله یادای کنا چې الله یاد کړی دې څه خو شیطان دې الله تبا کی زما ورونو خلک یې غار کړه کله کله جهاد د دې لپاره خلک کوي و چې خلک راته سره وروي نو چې سړی ځان وجني او په دې نیت وجني چې خلک راته څه وایي زړور وایي نو تاسو والله رښتې وې وې دا زړور دې که زناور دې دا زناور دی زناور تعالی الله دا نفس درکو دا نفس د الله نه قرباني کا خو اخلاص پیدا کا او دسی اخلاص لکه صحابه چې څنګه پیدا کړو عمرو بن الجمو ګډ صحابي دی وی الله تا ته پته ده چې عمرو بن الجمو په ګډ خپل کافر نشو وجلې خو الله قیامت کې مې شهدا او سب کې راوچت کې رب العالمین انس رضی الله عنه دې وای زما کاکا انس ابن نضر وای کله چې دا را روانو نو سعد ابن معاذ وای څنګه مخې لرالم وای ما ته ویل چې څنګه خوشاله وای ما ته ویل چې والله اجد ريح الجنه وراء جبل احد یا دون جبل احد زما دی په الله قسمی د احد د غر نه دی خو د جنت بوی را باندې راځي او مسكين دون وال شوی په تور او په غشو لګیدل چې کله د جهاد میدان ختم شو نو چانه په جان ده نو خور رااله په دې غوخو کې ولدا غوتي والي او د غوتو په دې بندونی او پیژاند چې د زما د ورور هغه لاش دی ښا تاسو اخلاص پکاري الله دې منګه او تاسو کې اخلاص پیدا کړي اخلاص چې نه به مشکل جوړيږي د ترمذی دا حدیث دی چې پر ریاکار مولا باندې او پر ریاکار مجاهد باندې او پر ریاکار خیرات کوونکی باندې د جهنم اولنې اور به بلیږي فهؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم نار جهنم اورونو کله چې دې حدیث ته وګورو کنه نو تاسو په الله یقین وکړئ چې موږ د علم او د بعضی کارونو نه زړه لږ دسی مور شي خو ځا الله دې شیطان په موږ نه زور ورکړي الله دې په موږ زور ورکړي الله شیطان به ډېری وسوسې راچي والله ته موږ یې نه الله تزمن په زړونو په سلام وکړ رب العالمین الله زمون زړونه به غلطي الله زمون زړونه ستا دین ته راوړاو او به په الله پسې فیصله وکړه اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه سعينا الله زمون علمنا الله د دنیا سبب ونه ګرځي الله زمون علمونه د هغه خلکو د علمونو سره وګرځي چې کوم خلکو ستاد ذات د فار علم کړي دي او دعوت یې کړي دي نو دې آیات کې الله مثال ذکر کړي مثال د څه دی راشي مثال وېما به تطبیق د مثال کوما به د آیات ترجمه کوما یو سړی دی ورونو دې سړی خسته سمکه برابر کړه خسته مې ځکه ویلې چې ځمکې دوه قسمه دي یو هغه ځمکې دي چې هغه قرانا کې ځمکې دي چې قران دا غي د تعبیر کړي والذي خبث لا يخرج الا نكدا کوم صورت ده ها عرف والذي خبث لا يخرج الا نكدا دغه قرانا کې زمکې دي چې مارکونډي مارکونډي پکې کېږي او دویمه غزمکې دي چې هغه خيسته فصل زرغوني باران یو شاني وريږي خو په باج زمکو کې ګلي لالا را زرغون شي او په باج زمکو کې مارکونډي را زرغون شي باران کې در لتا په تباش خلاف نس دربا غلا روي و در شور ابو مخص بهترین ځمکه څه کړه وکړله دا ځمکه واړه ولا راواړه ولا مثال چې ذکر کوي کنه نو به صحیح مثال ذکر کوي یو خزمکه پیدا کړه دا ځمکه وبکلا ویړه ولا را ویړه ولا ځمکه سمه وفرشوا سره یې پکې واچله پولي پټین پکې وکړ لاړ د زراعت والا ولا وته ویل مالا یو بهترین تخم راکا هغه ته ویل دا بهترین تخم دی خدای و دانه چې د ور ډیره ګرانه ده په څو ده دا په 50 روپۍ ودانه ده د ویل چې دا بهترین تخم دی راي کماله بهترین تخمي واغسته څه شی واغسته بهترین تخم بهترین ازمکه ده او بهترین تخمي واغسته دا دون خبرې ما ګور دې زه د پاره کولې دې سړی را پاتې ده او په بهترین ټیم کې دا پټه وکړه په ټیم دې ترین ټیم کې څنګه کار کیږي په دې زمیدار کویږي چې چا زمیدار کړی هغه دا دی زمکه چې کله وچي کنه بیم زرګونه صحیح نه کوي او زمکه چې ډیر لاندې یو خټي نو بیم نه کوي او دا چې د زمکه نړیره وچي یو نړیره لاندې او د سنه مخاړي او په دې وخت کې ته کې دانا کې دي د الله په قدرت سره چې پړقېږي د ګل په شان بل سبب ولاړي موږ زمیداری کړی موږ ته دې فتح ده بهترین ازمکه ده بهترین تخم ده او په بهترین وخت کې دا وکړو کله چې وکړو دې ازمکه کې دا خسته فصل را زرغون شو د سنور بوټي را زرغون شو به زمیدار بوټ کوي نو رمبه په سراوانس دا نور بوټي تی ور دا یو بوټي پرې خو به یو بم کې ورستا به یو ته به فصل وا سره وا چلا بس مثاله او سره ور کوي او دا باغ غټ دا بوټي غټي کی جوار دې کنه خلک وي یو څو سيزونه ډیر به اختیار سر سر غټيږي یو د جوار بوټي ډیر سر سر غټيږي یو د چلوایي بوټي ډیر سر سر غټيږي یو د ګلتوت بوټي به اختیار غټيږي او یو د خزر ډیر سر سر غټيږي دا څلور خبره علما ذکر کوي وي د به اختیار سر سر غټيږي رښتیا نن به وړه ما شومې سبا چې پوره وي د پلانې واده دی بل ورځ باندې کدا څوک دی دا پلانې نو سي دی بل ورځ به بډای په لار روانه ولی وای خو بډای شدا وی ځکه عمر یې ډیر زر راټیږي د چلوایي بوټي هم دغه سي دي د ګلتوت یو معمولی څنګه یو ځای کې واچوا چې بل ورځ راځي دا ټول علاقه به د شین دغه کړي دا د جوان بوټي وشو کله چې وشو زمين ته فصل ډیر خروان دی چې ګوري دې ځای کې یو څڼه یې وکړه څڼه دا دغه ته ویل کېږي دا د جوار دې چلې دی ودی تا بلې وکړه بلې وکړه بلې وکړه بل وو وږي را پیدا کړه دې تیم کې یره دا زمیدار سم خوشاله ای ماشاء الله چې زه شکر دې اوس کار کوي بیا دا زمیدار یې ریدو د سینې چې شړې شټیو نشي کله دسی چې هغه وګي خدانت کې نه شاټي چې وی کتل دا یو دسی کلاو کا بسم غټه غټه دانی وی کې به ویلې کې دې شو وګي ډیر دي دانی بم کمی هغه چې وکړه د سر نه خو پورې دا ټول چې ودا وګي دانو نه ډکو زما ورور ته دا سمیدارا لو یې وکړ لو چې وکړ جوار یې سپین کړ کرلی یو دا نه و د بچو کتل وو وږي را و ورسولا دا وو وږي د سپین کړ ترې شری کړ چې وی کتل یو یو وږي کې سلسل دانې وي او دا ډېر په اسانه معلومیږي دا د وګو کرخي وکر خوش ماره څو دي او به پته کې د سیاو دوه درې څلو ټول دونه کرخي یغي کې سر کول ورته دا لري کې حساب راوځي یو یو وګي کې سلسل دانی وي نو دا څه شو دي ها وسه وشوي کنه کرلې څو دانی وي یو او ورپسې څو شوي وسه وشوي نو دا اعلی تخم دی کنه نو اعلی تخم چې ښکارا شي نو خلک به عام کوي نو دا د وسه ودانې راوغسته نو دای به وکړلې بل پټې کې دا وکړه نو دا وسه ودانې زمکه ما غدا او طریقه ما غدا او تخم ما غدا هغه وسه ودانې کې وی وی دانې به وو وو وږي دا سره نو وسه ولا ته وی وی د په وو سو کې سر ورکا هغه راوغس به یې وکړ نو که ستاسو ذهن کار کوي کنه نو د سې دویم سیزن کې راځي نو د جوار دا تخم به په ټوله دنیا عام شوي لکه دا په ډېر سخت پیداوار دی کنه هغه کې دی چې یو روپۍ په لس زره ده او یو روایت د ابن ماجه دی هغه کې دی چې یو په وزره ده نو لس زره له وزره کې زر ورکړو نو 49 کروڑ یې دا ویستل ای زما ساده وروره ساده خان تا ته د حدیثو قاعده نه ده معلومه چې حدیثو کې مدار ترګونه د ځان نه ورکې دا څه ستاسو دکاندارین ده چې ته زرګونه ورکې دا د پیغمبر الفاظ دي پیغمبر چې څونه مقدار ویلې د دې د بار پاله ورزي دویم ابو داود روایت هغه کې راوی دی زبان ابن فائد کذاب دروغجن دی او د ابن ماجه روایت ده هغه کې راوی دی خلیل ابن عبد الله او دا غورور وهما کذابان غم دوړ درو جن دي ولې درو په درو باندې وي صحیح روایت چې تر وې و چې منګه صدقه کو په دا سړی چې کله اکثر لګ درو وي دا کې لګ کسر کوي د څه چې ورو څوب کې کم کې یا کې څه زیاته وي دا منګه دا مو یو یو چا سکرور د چا بچی دي دسی عادت وې و چې ستا کلکولیټر یې نه راخلی ځکه والله یزایق لمن یشا مثال باندې پوه شئ مثال څنګه سړې دې ها وې وې خزم کې تیار کړی دا خطو خمیو لرا وړې دې په خټې یې کارلې دې خنی ګرانی ول کړی دا دې فصل الله ترقی ور کړه د یوې دانې یوه ټانکه وکړه چې په یوې ټانکه کې لس اووه وږي دي او په هر وږي کې څو دانې دي سل دانې دي او به یو په وسه وشو او به چې دغه وسه وکړي به نور به نور والله یضاعف لمن یشاء دا مثال دی چا دی دا هم مشبه به شو کنه مشبه د نسدا حافظ عماد ابن کثیر وای څه وای وای هاذا مثل دا یو مثال دی ضربه الله لتضعیف الثواب چې الله بیان کړی دی د پاره د ډیروالي د ثواب لمن انفق فی سبیله دا د ابن کثیر عبارت ده د چا عبارت ده د ابن کثیر عبارت ده خو تاسو د دې تطبیق نه فن وانه غستا ابن کثیر عبارت یو عربي و خو تاسو ظاهر کې کته آیات د دې تطبیق ونه کړی شئ نو ان شاء الله وسدوی تطبیق د تکوم تطبیق د سینې اسمه ورو یو سړی او خرڅ مکه تیار کړی و ما چې د تاسو کو جواب برا کوي څه شي تیار کړی و خرڅ مکه او دې سړی په دې خیز مکه کې خطو خلیخه دغه شان د دې مؤمن زړه دی چې دا یو بهترینه ځمکه د ایمان ده او دا را پاتېدلې ده په اخلاص باندې په یو عالم او طالب خرچه کړې ده ځمکه ورنه کړه دلته د ځمکې په ځای باندې څه دی د مؤمن زړه دی هلته ښه تخم دلته ښه اخلاص او سوچه عقیده د الله د رضا ده مثلا دا یو طالب دی او په دې طالب باندې یو سړی دا خپل زړه کې ښه فیصله وکړه چې الله ته ځان نږدې کوم او ډیر په اخلاص او په صحیح عقیده باندې د دې یو طالب تربیه وکړه وسیم پیسې ورکړي به یې ورکړي به یې ورکړي د زمیدار چې دا تخم وکړو ماته لکه توجه کوي چې دې آیات نه خوان را واخلي د زمیدار چې دا تخم په خاتمه کې خط تخم وکړو نو دا زمیدار ته بیرته پیل کېده کنه وخت په وخت به نگرانی کوله ابو ټی به کټ کول دي کنه دغه شان دې سړی چې په سوچا سره باندې او په اخلاص باندې په دې تعلیم خرچه وکړه نو دا مشابه شه دا په پټي سره چې هغه په خصمه کې خطو خمي خودل شوی دی هغه د پټي نگرانی کوله ټیم په ټیم دې خرچ کول کې ټیم په ټیم په دې تعلیم باندې خرچه کوله دا دې جامع شو دا دې کتاب شو دا دې دې مشکې پیسې دا دې بل کې دا دې بل کې دا دې بل کې هغه بوټي پټې دا د طالب په بره بره نن یو بل درجه کې کله دوه مدرجه کې بل کله درې مدرجه کې ایسما وروره لاړ هغه بوټي څوک وږي وکړه دغه د طالب خبر را ورسید چې نن د وړې دورې نه فارغ شي یو وږي وکړه سبا د دویمې دورې نه فارغ شي بل وږي وکړه بل ورځ امامتي وکړه بل وږي بل ورځ بیان وکړه بل وږي بل ورځ دعوت وکړه بل وږي د خسته خسته وږي را سرغونې دل صحیح ده کنه لکه څنګه چې هغه وږي کې څو دانې وي سل دانې وي دا طالب په یو مجلس کې د سلو نه ډیرو خلکو ته دعوت کوي لکه من طالبان یو زما د خبرې استاد سلو نه الحمدلله ډیر وي نو دلته دې طالب چې د سل کسان څکړو جوړ کړو مثلا زه یو طالب ما ما باندې چا د ما تاسو د سلو کسانو ته وکړه تربیه وکړه نو اول نظم تربیه د څو شوی و د یو شوی و کنه دا نه پیژلاړه یو په څو بدل شو سلو باندې کنه شابسي نو سل دې مجلس کې سل غبل مجلس کې سل غبل مجلس لړ وسوته ورسېدل تاسو چې لاړی لکه څنګه چې دغه دانه د کان له وکړله نو هرې دانې وو سو دانې وکړي نو تاسو چې لاړی هر یو په خپل علاقه کې د کتاب او سنت دعوت شروع کړ نو وو سو تیار کړ هغه تاسو چې څوک تیار کړی دي هغه وو سو تیار کړ هغه وو سو تیار کړ دا دعوت په لږ وخت کې په ټولې دنیا څه شو عام شو لکه څنګه چې په لږ وخت کې دغه تخم ټول زمیدار ته ورسید نو دغه شاندا دعوت په ټول وخت کې په لږ وخت کې د ټول دنیا ته ورسید د تخم سلسله د څو دانونه شوی و د یو نه او د دې داعی او د دې عالم د دې تربیه ماول کې د څو نه شوی و د یو نه به سل شو به 200 به 300 به په ټول دنیا باندې دعوت شروع شو نو هغه تخم ابتدا ته یو نه و او انتهای عام شو دغه چا چې په چا خرچه کړی ده او دعوت یې وته کړی دی د دې ابتدام د اول کې د یو نه و او دعوت د د اخلاص ته وجه نه د دون اخلاص چې الله د د دعوت ټول دنیا ته څوک ورسو زما ورونو هغه تخم چې به خلک کاری زمیدار په دې کویږي نو خلک وایي دا د پلاني تخم دی دا د پلاني تخم دی دا د پلاني تخم دی نو دا خلک چې دا څومره په مخ کې باندې زی نو به خلک هغه یو ته نسبت کوي لکه دا د ابن تیمیه شاګرد دی دا د امام احمد شاګرد دی دا د امام بخاری شاګردان دي دا د بل دي دا د بل دي دا د محمد رسول الله شاګردان دي دا مثال الله سبحانه و تعالی ذکر کوي مثال دا دی یو سړی دی ډیر په اخلاص او په صحیح نیت باندې په یو سړی خرچه وکړه هغه عالم شو هغه ښه عقیده ښه اخلاق ځان له پیدا کړو هغه وکسانو ته دعوت وکړو هغه وکسان را پاتېدل یو یو سلو ته وکړو نو وسو شو هغه نور ته وکړو هغه نور ته نو سلسله اول کې شروع د یو نه و او انتهای کم ته ورسېده لا اله نهایتنا نو که څومره دا دعوت عام کیږي ثواب به کې د چای د هر هغه چای چې اولی د بنیادی خیره دا اولنې مثال الله رب العالمین ذکر کوي پوښوي مثال باندې کنه پی کل سنبلتن په هر وډی کې مئات حبه سلدانی والله یضاعف الله د چن کوي ثوابونه لمن یشا چاله چې خوخی والله واسع علیم الله د فراخ علم والا دی دا رس الذين ينفقون دا بدل دی د مخکې الذين ينفقون نه اے ایماندارو الله د توي تاسو ته ویما عبد الله بن مسعود وی قران کې چې زیا یو الذین امنو ګورم و زما دا تر د سور دی زه چې الله به سخت خبره کوي ځکه دا یا یو الذین امنو نه رستا یا امر راځي یا نهی راځي یا اخبار راځي او د اخبار رجع بعد اوامر ته ده او بعد څه شي ته ده نواهی ته ده او قران کې دا نداءات دته نداء الرحمن لاهل الايمان وای او دا موږ په فواید کې راجم کړی دي چې د الله په هر ندا کې څه پیدا ده نو تقریبا 92 نداءات الرحمن لاهل الايمان دي قران کې یو باغې کې دا ده الله وې ایماندارو مبربادوي خپل خیراتونه د صدقې بطلان څه دی نو علما وی وی بطلان د عمل څه ته وی وی الذي لا يرتب اثر شرعي على عمله چې د انسان په عمل باندې یو شرعي اثر مرتب نشي وی دا د عمل بتیرواله دی ولا يقرب عليه ذمه المكلف او د مکلف ذمہ فارغ نشي دا باندې زمونږ ورونه شیطان دی کنه شیطان هم خپل کار کوي رحماني دعوت هم شروع دی او شیطانی دعوت هم شروع دی خیرات به کړی جمعات به جوړ کړی چاله به څو ور کړی نو دې په مجلس کې وي یا الله دې ریا کې نه راوړي خو نو ریا کې الله یې نه راوړي او تا راوستنو ته تا راوړي چې راوړي اوس به دې شي الله دې ریا کې نه راولي خو پلاني ځای کې مې ښه جومات جوړ الله دې ریا کې نه راولي خو روپۍ را سوي او پلانې کړل له مې ور کړې زما ساده ورور الله یې نه راولي خو ته را وسته لاړه قصه ختمه دې بس هموز دې وته فتحیاتو کې یو داس مات کړو چې یو داس دې مات کړو دې کې شروع شي من من بالصدقات کلذي يصلي بلا وضوء لکه دا به یو داس مونږ چې کوي خیر او دسه مو کو غسل مو تو کړو خدای غره او لګې دې چې سمع الله لمن حمده او فاذرت سورات نسته او دس مات کړو ابه وجه ما غسل او دس کړې مونږی کیږي نه نه کیږي ته هډې صحیح نه باندې راوته وي وکاته خراب کړل زبادنه دی وکړه او آیات کې دلیل دی په دې باندې چې احسان او زبادنه د حسنې دی وجه باندې ثواب برباديږي او دې آیات کې د قران کې ډېری خسته خبرې دي دا ډېر وخت یو سړی د آیاتونو رسېدل لږ راسپړي دې ډېر ناشنا ناشنا د غدي ده لکه دې آیات ته وګورئ دی آیات کې درې شیونه ذکر کوي چې په دې خیراتونه برباديږي یو په دې کې من او آزاد دویم په دې کې ریا ده کلذي ينفق ماله رئاء الناس او څلورم په دې کې عدم الايمان چې انسان کې ایمان نه وي نو بیا د انسان خیراتونه نه قبليږي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او به الله او اخرت ذکر کو ځکه الله باندې ایمان دې ته بدايه د ایمان وای او اخرت باندې ایمان دې ته څنګه ویل کیږي نهایت ایمان وای نو گویا کې دې آیات کې اسباب مفسده د صدقې دي یو پاګې کې احسان کول دي دویم پاګې کې زبادنه ده چلې ته ازي وي دریم پاګې کې ریا ده څلورم پاګې کې عدم الايمان بالله او پنځم پاګې کې عدم الايمان باليوم الاخره ایمان ډیر ضروری شی دی ابو جهل چې و دا سم خیرات کوونکی و اجر له به سبانم لم دول د بیت الله خدمت یې وکاو دو پنځوس ځلې اجم کړی دی غټه چې دی په لبلام و اخلي چې تعالی حاج وای لیکن ایمان پکې نو چې ایمان پکې نو هیڅ پیدا نه عبد الله بن جدعان دا د عربو هغه سخیو البدایه کې ابن کثیر وای چې اخیرانه حج کوو نو د شام او د یمن او د دې علاقو نه لس زره وخان را بار کړیو چې په هغه غوړیو ستوانو ګبینو او داسې زونو او د بیت الله دروازې ته وخاته او غږ وکړ حجاج البیت انتم العام ضيوف عبد الله بن جدعان اے اجینو تاسو سکه ټول د عبد الله بن جدعان سی وی ملمانی وی مسلم کې یو حدیث دی نبی علیہ السلام وی چې یو شام ته لاړم وشلاړم یو لوی وسپنه ولاړه وای ما خلکو ته ویل چې داسې شی دی وای خلکو راته ویل چې هلکه دې نه پېژنې وای ما چې دا وای چې دا قصعة جبنة ابن جدعان دا د عبدالله ابن جدعان د لنګر کاسه ده وای ما چې کاسه خو دونه یې ده خو څه لویه بلا ده چې اوښان یې یخته تېرېږي وای ما ته خلکو ویلې چې دی ابن جدعان به دې کاسه کې دیګونه واړول او زر کسانو له په یو ځل کې نه ولوته چې دې ته کې نه وروړی کې وخوري صحیح مسلم کې روایت ده چې سړی کا سبو نه غټي چې زر کسانو ته کینی دغه بزړتو نه غټي یا الله توبه نو عائشه بیناس تدا نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اين فعه ذلک یا رسول الله دبدی ابن جدعان ته پیدا ورسی نبی علیہ السلام سر و خزوینا ما قال فی یوم من الايام رب اغفر لي یو رسم دا نه دی ویل چې الله ما ته بخنه وکي یعنی دا کارونه دریا د پاره کول د څه شي لپاره کول ریاکارۍ لپاره کول ریا کې فائدہ نه عادی بن حاتم مشهور صحابي له نور کوم ورېدلې کړه دا ډېر سخیو ماشاءالله سم سخیو یو لک سخی او یو ډېر سخیو دغه د افلام چې وو د توي قبيله کې دا یو مشهور سخیو او الله دې تاسو باندې ویل دي چې ما لیدلې دي زه دې د حاتم توئی کلی ته تللی ما د مدینې نه تقریبا یو څلور 1500 کیلومتر وړاندې دي او تاسو کله دې لاندې او بل د یو ډیرې نه او په دې ډیرې کې د لنګر خانه و او چې دلته به ور بند نو دا ټول خلک به ورته هلته یو عرب مرګر یو ما ته ویلې وای تعریف هاذا دا پیژنې ما ویلې نه وای دا حتی متوایی چې د عربو مشهور سخیو دا د هغه لنګرخانه و او په سرګونو سرګونو خلک په ولا راځي د دومره سخیو دته چا ویلې تاسو کې د سخا د کم ځای نه راغلی نه عادي کې ویلې دا بل بدايه او نهایت ابن کثیر ذکر کړی دی نو هغه ته وایي چې دا بلکې د مور د طرف نه راغلي ده د څه د طرف نه د مور د طرف نه وای څنګه وای زما نیا چې وا دا چې کله واده کړه د حضرت توئی مور وای چې چا به څور کړی صدرې ګانان له به ورکول او دا څه صفت دی چې الله یې چاله ورکی وای سخران یې چې راپاتې ده چې دا خزه په ډېر مشکل کې دې هم تباہ کړو راځي دا به یو کمره کې بند کو نو تقریبا یو کال په یو کمره کې واچلا چرغوت انوار نو لیدل بدن یې به سور شوی کپڑے ولا ور کړې ځان یې پاک درې سره دینار ولا ور کړو اړل شی وی ګوري چې د خزي د حالت بدل شوی دي نو عادت چې ته بدلی دا یو مسکینه خزراله وای ما ته غم رسیدلې او مصیبت زده مې پورې چې ستاون د څه شي کولای هغه چې تلار څه درې زره واره چا ته ویل د الله بندګي په لګي کمی به دی ور کړی وي دا غو ته وای وای ما باندې یو کال سخت تیر شو نو چې بل مصیبت صدای دې نو ما ته ځان یادېږي دا د څه سخین خلکو دا حد متوایي وای وای زه تللی وم یو شړې میره کې روان وم چې ګورم په اذا انا بسبین یو ماشوم می ولید وای ما هغه ماشوم ته ویلې ما سیګریټ ټیم دی چې بچی څه کې وای ما ته ویل چې بابا دلته کور دی وای ما ته ویل چې د شړه دشته کې څه کوي ویل چې یو زیمه یو مې وړه خور ده یو مې وړوکی ورور دی او یو مې بډۍ مور ده او موږ کلی کې وخت نه تېرېدل د غریبۍ د وجې نه دلته راغلي وای ما ته ویل چې هل تضيفون الضيف یو مېلمه چې لرا شپه ورکوي وای ډېر خوږ ماشوم ویل چې بابا فعل الرأس والعين په سر او سترګو به ځان سبوزو وایسته وسلاړو ما ما خام مون مې وکړ چې ګوره مالک د ګډ ما سره و ما ته ویل بابا ته وخره مې ما ورچ خبره شي مونږ ریبانان یو و چې ومه خړ وای ما چې څنګه دي هغه وای ما چې طيب ډېر خپاک شي دي و چې لاړ د صاحب شو ورکو به بل پلیټ کې بل راوړ خو زه علا کل حال شپنیمه تر رسیدلی و او دې زیو دا نوی نوی دغه راوړي وای زه به حیران کړم چې دې دلته څه کام مندلې دې مضمون کو څه شی دی وای ما کړی چې لکه دا څه دی وای چې مېلمه دې له مېلمه خو په قدر کې کړه دا خو دم ستا حق دې من باندې حتمه توئی د چا ویلی وای ستانه به څوک دنیا کې ډېر سخي هغه ته ویل د عربو ماشومان زمانه سخي نو دا کیسه او ته وکړه کله چې سار شو وته ویل زه زما خو اله به زما چې ما ته وې و چې دا ما سره د کم ځای نه راوړل اما شو متوجه ته مې لمر پرې ده وینا نه راته بسېخه هغه سیده ځان سره روان کوي راش چرې وسته نو د دوی سل غړي وي او دلې پنځه څولې ګډان پکې لاره کړی او بس ګډه لالې او مور او خور ته ویل ما ستاسو په خوي حتی مې توای سر له تاسو ورکړي دا څه عجیب څه هغه به تاسو سخاګانې پرتی دی را حیران شي ته سره نو چاو ته ویلې حتی مې توای تاول څه بدله ورکړه نو هغه ازما به څه بدله ورکړي یو په هما شومو او څه غټو نو هغه چې کوم کار په ماشوموالي کې وکړ دوی مګر غریبانانو زمالدار وو دریم هغه په ما وو خوړل نو څه بدای له څه بدلا ورکم وای خیر څه دی ول ورکم وای زرالما او ما ول سل حاملی وو خبر کړی داسې سخین خلک وو خو ریا الناس بس مقصد یې دا و چې خلکو ته څه وکړي ځان وښیي عایشه ځکه ویلي دا به له فایده ورکړي وایي نه فایده له نه شي ورکولی ریا ځان ښودل خلکو ته چې ما خلک ویني شهرت چې زه مشهور شم سمعه چې زما صفتونه خلک واوري دا د ریا او د شهرت او د سمعې منځ کې فرق دی الله یو مثال ذکر کوي څه شی ذکر کوي مثال ذکر کوي وسو توجه راوړوي د په مسلوه د مثال د ضمیر د هو دا راجی دی د ماینو موزیکا څه شي ته مائل او موزی ته مائل هغه چاته وای چې غل احسان کوي او موزی هغه چاته وای چې zarar ورسي او یا ضمیر راجع دی هر یو ته په اعتبار د چا باندې د کل واحد انسان او یا دا ضمیر راجع دی دی ریاکار ته صفوان صفوان یا مفرد دی او بعض علما وایي دا اسم جنس دی یو سندنه ګټه د علیه تراب چې هغه باندې د پاسه څه دي خاور ده فاصابها وابل هغه تر رسیدل کړي څه شي وابل و تر رسیدل کړي باران چې اول شروع شي او دا نری پښمه کی دا دې ته رش وي څه نوم به ته وي خله وخوځوي په رش او چې کله لږ معمولی راتی شي نو هغه ته توش وي او چې دا غینم لږ تیز شي نو هغه ته تون وي او چې دا غینم لږ ختیز شي نو هغه ته نبه وي او به چې دا غینم لږ غټ شي نو هغه ته حتون وي او چې دا غینم غټ شي بیخي ځمکه کې سورې کوي نو هغه ته وبل او وابل ویل کېږي نو وابل معنی څه ده الشدید العزیز هغه تیز باران چې هغه ځمکه کې سم سورې کوي صلت ویل کېږي صفاته څوک صاف سوتره وي څوک چپو چوي څوک یو شوی لا يقدرون وسنل ردی علا شین د شین دلته ثواب مراد ده مما کسبو والله لا يهدي القوم الكافرين دا مثال دی دا څه شی دی ورونو مثال دی مثال کې څو خبرې ضروري دي ضرور وي درې خبرې مشبه او مشبه به او وجد شبه راځي اول مونږه دا مثال چې د څه څور کړای شوې دی هغه بیانو هغه دا دی ورونه مسله د سیدا مته لګه توجه وکړئ یو سړی دی او سړی زمیدار دی دا زمیدار یو سیل خو تر کوشو سیل خو پیژنې کنه سمندر چې وته وایي دلته د دې سیل خو ته یو غټه غټه د لکه د جمعه په کې دونه غټه ده په دې باندې سیلاب راغلی دی او خاور په پراته ده دې سړی ویل چې لکه دا خو ډېر ناشنا خسته ځمکه ده راشه دې کې فصل وکړه بزمکه واړه ولا وبې کړه واغه دای کړه جوار یې کې واچو څه شي په کې واچو جوار دا خو د سین خټه ځمکه ده دا جوار د اسمه ترقې روان دي او دا پانی کوي او دا وږي کوي زمیدار سم خوشاله دي ناڅاپه بل ورځ دی د پټي خوان شاته دی چې ګوري ورور اسمان کې ورېځې راغلي د خوشاله دی چې زه شکر دی د فصل به مې څه کی وبه به کی ورېځې ګړلار کوم رالې د د پټي په سر باندې کله چې د پټي په سر ودرېدلې یخي وای کو دی وای دا مرګ یې ښکاره کړه کې ښه اوریځې رالې د پټي په سر ودرېدلې نا څپا باران شروع شو مېده ساز کیو ساز کی غټېدل غټېدل غټېدل نو که خیلم کړي دا جوار دا پان ډیر تنکی چې د سکلې یا غټ ساز کی باندې ولې بلشتيږي پاڼې کې وشلولې باران لاړ خکته چې ګوري ځمکې نشته یو څاڅ کې ولګي د سورې وک دویم وک دریم لاړ کته غټي ته څو شو څاڅ کې ورسېدل غټي ویشتا چې غټي ویشتا وبجما شوي وبر روانې شوي خاورې ځان سره روانه خاوره چې روانه کړه د جوار بوټي خود څه شي کې د خاوره کې وکړه لاړ وروره بوټي د سان سه یو پاڼې ورتله بلې ورتله باران ته زیدو ته زیدو ته زیدو ګټه صاف اوف صفا پاتې شو پس لاړ د څه پاته د سمندر په چاپو کې لاړ دا سړی وڅ شته چې دا پسند راګیر کیدل دا ها شنه وسی نه نور فصل شي کرلې نه یو په خاور نشته دی دویم د دې فصل ټیم تیر شوی دی لا يقدرون على شيء مما كسبوا دغه شانا مثال د هغه سړی چې هغه ریاکار دی هغه بیمانه دی پیسې خرج کړي دا پیسې چې خرج کولې جمعه کې جوړ کړ مدرسې جوړ کړ لارې جوړ کړ بل ورځدار کې ودرې د پیتمانانو هم تقسیمولې بل ورځدار کې ودرې د غریبانو له مور کولې یو دم په دنیا کې صفاتونه شروع شو چې پلان ډېر سخی سره دی ډېر خیرات کوونکی دی ډېر متصدق دی او بس دا صفاتونه شروع شو لکه څنګه چې دغه فصل نیغ روان شو نو دغه د صفاتونه هم دلته څه شو شروع شو دلته ناڅا په دې فصل باندې تیز باران را ورسید نو چې تیز باران پر را ورسید د سړی ته ملک الموت را ورسید تیز باران دا ګټه ویش تل فساد کو خاور او فصل ته لری کو ملک الموت دی وو د مرګ په څپېړه باندې ختم شو د چې خیراتونه کړی صدقې کړی وي هغه په ایمان او په اخلاص او په ریا او په سمعت ریا او سمعت باندې او د ریا او د سمعت ثواب ملاویږي که نه ملاویږي من من نبی معروفی افس لا یقدرون علی شیء مما کسبوا پټه ثواب حاصل نشو ای دوستړې والله ناراض روپی روپی ولګېدلې او مال مال ولګېد او قبر عذاب نه خلاص نشو د حشر نه خلاص نشو د جهنم نه خلاص نشو الټه په دغه خیرات عذاب شو چې ته ولې لري کاروي دا مثال الله سبحانه و تعالی ذکر کوي په شوي مثال باندې ګورې وتا مثال د دې کما سره صفوانین مثال په شان د یو سندنې غټې دی علیه تورا نو چې باران ول دا پس وی چې د وس نه چې به دا بوټي راولي او نه لیکي نو دق شان لا يقدرون دای به وس نه لري په یو شی د ثواب دا غنه چې دای کړي دي والله لا يهدي القوم الكافرين دلته د هدایت نه مراد ثواب دی الله ثواب نه ورکي قوم کافر ولا او د کافر نه دلته مراد څه دی ریاکار دی د مثال باندې پوښتنه او دې جمله کې درې شرطونو د انفاق ته اشاره ده یو شرط ده چې خپل مال بلګي څه چل بګي خپل مال بلګي کله غلا مال دي د سود مال دي نو پردي مالونه دي کته دې خیرات وکي او نیت کې چې زما به ثواب وشي نو الټه په کافر کېږي ځکه حرامو کې چې د ثواب نیت وکړو سړی په کافر کېږي نه ينفقون اموالهم خپل مال به دي دویم ابتغاء مرضات الله استغرض به کیږي د الله رضا طلب کول د الله رضا اسباب رضا الرحمن الله په څه باندې راضي کیږي الله دې زمنګ راضي شي په ټولو اسباب باندې چې هغه د الله د رضا اسبابي سلورم دریم شرط وتثبیت من انفسهم او غرض په کې څه دی مضبوطواله د نفسونو دی د نفس مضبوطواله دي کې دوه معنی دي یو معنی نفس مضبوط دی دا کمی روپۍ چې لګولې دي په دې به خفقان نه کوي بعضې سړی دسی هغه د چا د زده او د غیرت د وجې نه یو صدقه وکي خو بیا وروسته ځان ته کنځلې کوي چې دا مې څه چل کړی دی نه وتثبیت من انفسهم دویم دا دی مؤمن چې کله صدقه کوي الله په د زړه په ایمان باندې مضبوطه وي نو دا د خیراتونو بل فائدہ ده خیراتونه کول الله به رزقيږي او خیراتونه کوي یا مؤمن نفس باندې څه کیږي مضبوطيږي الله د دې مثال ذکر کړي کما تلې جنتین مثال راوړ نو دا کوم مثالونه دا ټول مثالونه مصرح دي ګوره کمن نه دي جننه ویل کیږي دا د جننه ده جن ویل کیږي پټوالی ته باغ ته جنت وایي ځکه دا دونه ګوري چې زمکه پټه کړي پیری تم جن ویل کیږي ځکه هغه پټي بچی چې د مور ګډه کې هغه تم جنین وایي ځکه هغه پټي شپه چې تور تم را خور کی فلما جن علیه الليل لکه غم تور تم جوړي او قرطبی د سدی په دې قول باندې رد کړی دی ابن عتیه لیکلی دی د المحرر الوجیز کې وای چې څوک دا وای چې رب ولاندې زمکه ته وای وای دي کې یو قسم له قلقله او تکلیف دی خدا دا چې رب وې نه کیږي او چته زمکه ته عیسی علی السلام بارک امرازی چې الی رب وا هغه مو چته زمکه د دمشق وا ذات قرار و معین د مجاهد مجاهد ابن جبر مکی دی چې دیر شکال دا وای ما ابن عباس نه قران ویلو او د سیدی په حالت کې دا مجاهد به وفات شوی و جامع بیان لیکلی دی چې تفسیر د ته د مجاهد نه راورسید نو فحسبک نو هغه وی تل معنی څه ده النبی هغه شبنم او هغه نمکی د زمکی ته وی والله بما تعملون بصیر الله ستاسو عملونو باندې لیدون کې دی نو دې جمله کې یو قسم له تخویف هم دی چې انسان غلط عمل مکه والله دیني او دې کې رد په جبرینو باندې دی چې جبریه وای چې نه انسان مجبور دی دا عمل نشته دی نو الله وی بما تعملون بصیر سس عملونو باندې الله لیدون کې دی معتزله به به دا ویلي چې دا د بنده عمل چې دی وای دا د بنده مخلوق دی او الله د خپل افعال خالق دی او بنده د خپل افعال خالق دی خو د دوی دا خبره د غلط ده او دلیل په دې باندې آیات د قران دی والله خلقکم وما تعملون الله ستاسو خالق دی او ستاسو د اعمالو خالق دی الله خالق دی او بنده کاسب دی نو بنده نو مجبور دی لکه جبرین چې څنګه وي د جبرینو به ویل دا ډېر بی دینه خلکو دی به ویل کوم د اخلاق کو هم دا من باندې الله کوي لایق لله او کومنګه دا دروغ دی دا من باندې الله کوي او کومنګه دوکي کو نو وای دا من باندې الله کوي او هغه بی دین خلک چې هغه د وحدت الوجود عقیده یې ساتله چې الله رب العالمین د ټولو سعین دی او دا په خوای او بی دین کافر تیر شوی یو ډله واګه ته سرور دی ویلې ته دې کتابونو کې ویلې دي کړه دا نه قشبندیه ده او دا چشتیه ده د شان قشبند ډله و دا قشبندیه د معین الدین چشتی چې دا یو بی دین سره دا غړډله و چشتیه به وته ویلې د شیخ عبد القادر جیلانی دې ډلې ته به قادریه به وته ویلې او دا یو بل ډله و د شهاب الدین سروری هغه ته به سرور دیو ویلې اوسم دا وای سادهګان وای یره وای دې څلور ډلو کې چې بیا نه کړي د ایمان ته راول ډېر ګران دي مړه دا ایمان دې ستا ورک شي چې راته تیرې د دینه د مخ کې خلکو د چا سبيات کړو بعضې خلک دا اعتراض کوي وایي تاسې دی باندې رد کوئ او پلانې شیخ چې ووایي هغه هم نقش بندي و نو بد وکړي کړي هغه بد کړي چې نقش بندي وکړه دا تصوف یو عالم یو کتاب لیکلی التصوف په میزان الكتاب والسنه او به وای وای په ټوله دنیا کې چې ډیر دروغجن ګوري هغه متصوفه دي د سوفیان ډیر دروغجن خلک دي او یو عالم یو بل یو کتاب لیکلی الفکر الصوفي په نوم باندې د څلور ډلې چې د خلکو راستري دي د قادریه ده او د چشتیه ده او د نقشبندیه ده او د سروردیه ده او باندې د مولوی سیبان دی کې به بیاتونه مور کوي صاحب د سیبان دا کې او خو منه سه شړې وې وې سړې تقی سیم جوړی کې دا الله رسول ندی ویلي ما انزل الله بها من سلطان بس تقی یو بیعت بس مولا چې محمدی بیعت دی او عکوس او مرایا او دلال وې د مخلوق کې چې دا څخ کوي لکه دا څه چې تاسو ته ګورم چې انسانان دي وای دا څه وهمونه دي او یا څه تصویرونه دي او یا څه سوري دي حقیقت کې وای دا ټول الله دی حقیقت کې دا ټول څه دی الله دی العیاذ بالله دا د دې سولې کتابونو کې دا وایي چې مرغزارو مې ته دا کیسې وایي الله ګټي کې ته او بل کې ته دا د وحدت وجود عقیده ده دا د صوفي بي دینه ابن العربي ملحد کا دغه عقیده ایستلې و او دا ګندونی ویلی چې دا وحدت الوجود عقیده ده او د څه خلک په کې راغلي وې زنا چې چا وکړن څه په نشته دی ولی الله وې د مزنی سم دی او زانی سم دی نو دا د سینې لکه یو لاس شغل لاس باندې کې دی او غلا چې وې چا وکړن څه په نشته دی ځکه د دې غل مال کې مال لا دی او د غل کې مال لا دی ابن قیم رحمت الله علیه دی قصیده کې په سخرت کوي وې سبحانك اللهم ذی سبحانی الله پاک دې داسې بي دي نه خلک دي او لوتی چې دی او موتوعه چې دا وې دي دوه سوې د الله عین دي د کفر خبرې دي چې نبی دین خلک کوي هغه چې بری یو وخت کې رومي قصه دي کړې دا هغه چې باغ لور کړو الوچی شو کولې وي بعد وخت ختمې ده د بویل چې رز مدعی نه دی معلوم بل ورځ زمیدار او ته پټ شو چې ګوري دا راغې یو خو ګډه کړه د لوچو نه ډاکو ته ویل کولې د اسما باب شو کې هغه وجې د غزنه شو کومه د غزنه مجبورې ما الله را وسم را دي کې کړم دې باب ته او دا لاس را لوچت کو دا میوه ته زور کړ او راویش کو نو مال خپل کې راکړه او ما دا جامې په دسي خوځي هغه وی دا الله د نوم نظر شم بس دا الله ته سړی د احسان کوي کار کوا زرا زما الګې د شړقا کوي دا ورغه د لور را واست او دا لوچو ته کوي ته کوي لختي وکړه لوچې لخت ماشاءالله خو غوڅه کوي بدن کې به دا د لیونی سميږي په ډیره او ته وی نیول او د شرف به کی ویست هغه ته ویل ما ولی وې زما مجبور ما غوې دا دې زنو ما الله دی وی زما مجبور ما الله نور راکو او ته یې باندې کړ کو لا زما دی نور دی الله وی تا الله والے چې پر دې یې چې ته به دین خلق دې بدا ویل چې انسان مجبور دی او دا قصه ده او دا قصه ده د معتزله وبم دا غندونه راځل شرقایت کې ویلې دي کړه هغه یو معتزلی بیان کو وای ما هو الاصلح للعبد دا په الله واجب دی یو دا خبره وکړه او دې مې دا خبره وکړه و جنت ته تک د په اعمالو دی او درې مې دا خبره وکړه کچا نیک عمل وکړو نو هغه به ثواب به ورکړي شي او که بد عمل وکړو نو جزا به ورکړي شي نو دا طالب و طرفات سي دا بعد وی دا حسن بصری دی و طرفات سي دا وی شیخ هغه وی څه وی وی زبر نه یو تاسو کما هغه وی لوک وی درې ورونه دي څو ورونه دي درې ورونه دي دا یو ورور غټ شو او فماته مطیعنا د الله تابعدار و مړ شو نو دې به کوم ځای لسی هغه ته ویل چې دا بس جنت ته په اعمالو تللی دی به جنت ته ځي به وته ویلې دویم ورور دی هغه غټ شو څه چلو شو غټ شو او ګناګار مر شو نو دې به کوم ځای لسی نو ته وی چې جنت ته په اعمالو تل دی دا عمل نشو دې به جهنم ته ځي خځې وی دریم ته پوښتنه کومه یو دریم ورور دی ماشوم مر شو دې به کوم ځای لسی نو هغه به ته وایي چې دا به د جنت او د جهنم مینس کی جنت ته به نشي ځکه اعمال یې نه دي کړي او جهنم ته به نشي ځکه جهنم اعمال یې نه دي کړي نو لا یصاب ولا يعاقب نه به له ثواب ورکې دي شي او نه به له صبر کې دي شي عذاب به له ورکې دي شي نو هغه دا وتویل شیخ وایي که دا ماشوم الله ته ووایي چې یا الله زه به دې غټ کړی وی نو ما به لږ عملونه کړي وی نو زه به نن په اعمالو باندې جنت ته تللی وی نو فما یقول رب الله به ته څه ووایي ور عجیب تعلیم دی ښه بای تعلیم یې شپې سبا کوي مدرسه کې او بس علم یادوي الله به څه ته ووایي نو هغه ته وایي چې الله به ته وایي چې زه علیم ما او ما هو الاصلح تعالی دا چې په وړوبالي کې مړوي ځکه کته غټ شوی وي نو تبه کافر شوی وي نو به جهنم ته تلې او ما هو الاصلح للعبد دا واجب علی الله دی نو تعالی خیر په دې کې و چې ته په وړوبالي کې مړوي نو ما زکه په وړو کوالي کې مړ کې نو طالب ته وای شیخ وای دا بل چې دی ګناه کې مړ دی نو کدا ته وای چې یا الله چې ما هو لسنه للعبد پتا لازمو او دا دې په وړو کوالي کې وجلو په سبا دې وجلې وای زما نه کټې دې جهنم ته منتلې نو فما یقول الرب الله به ته څووي خالق به د اعمال څوک دی الله او کاسب به څوک دی بنده دی دا یو مثال دی راشه دا مثال راوالی مثال وی وی چې په مثال باندې پوه شئ مثال دا سری ورونه یو زمیدار دی څوک دی زمیدار خیر به بل د الله پس بدل کوي یو باغوان دی دا میوي چې کری هغه ته باغوان وای ځکه یو مزارعه ده یو مساقات ده دې کوي لک پرخ دی یو سړی دی دا مینه ده چې زه خسته باغ ځان له وکړم چراغ ګرځېده ګرځېده د یو بهترینه سربت مکه چې خاورې مخده او بهترینه مزیدار زمکه ده دغه زمکه ځان له څکړه ودی ولا او دا زمکه د څه ده چې د لاندې نه نه مخلي ځکه دا کومه زمکه چې خسته مټه زمکه وي کنه نو دا د نم د زمکه نه راکاږي نو لونواله د لاندې نه اخلي او د بره نه لونواله اخلي زمکه وکړه کله چې زمکه وکړه دا خو څربه ځمکه ده بل د لاندې نه نم مخلي نو دې بوټي له ځمکې نم ترقي ور کوي نو بس د لاندې نم باندې مټيږي دې مو بکئی نه څه په د بننم په باران کیږي ایس ما ورور لار با ورسید څه چلو شو ولیو دی وای باغ ورسید باغ ګلونه وکړه دا باغ چې ګلونه وکړي دا ځمکه د لاندې نه نم اخلي دا بوټي خېسته مزیدارې مزیدارې دانې وکړي دانې چې وکړي باغ په باغ کې دی ناڅه په الله په د بره خېسته باران وکړ دا ځمکه د لاندې نه نم غستا دې څه چل کوو خبره باندې پوهیږئ کنه دا یو مثال الله ذکر کړی دی مثال دا دی ورونه مؤمن دی څوک دی مؤمن دی دی مؤمن حلال مال را واغسته او د دې حلال مال نه د څه وکړو انفاق وکړو لکه څنګه چې دې زمیدار خپوټی کړلیو نو دې مؤمن حلال مال را واغسته او څه کې وکړو لږ خولې خوځوئ که نه انفاق یې کې وکړه دغه مال چې دغه چې و د باغ د څو طرفه نه وبه کېده د دوه نه یو د لاندې نه او دویم د څه شي نه د باندې نه دې مؤمن چې د حلال مال خرج کوو نو د د انفاق هم دوه مقصد وو یو لاندې مقصد یو باندې وو لاندې مقصد څو تثبیت من انفسهم چې دا زړه په دې ایمان کلک شي او بل مقصد سو ابتغاء مرضات الله هغه باغ چې دی علا کل حال میوه ور کوي کني ور کوي کله باران باران ونشي نو د لاندې نه میوه ور کوي کني ور کوي او چې باران په وشي به میوه ډبلې لکه څنګه چې دغه باغ به هر حال میوه ور کوي کله کې یو کډې رہی نو تقشان د مؤمن دا صدقه چې من او ازاو سنې دا د الله په نس باندې قبول ده چې کله ابتغاء مرضات الله او تثبیت من انفسهم کدا صدقه لګي یو کدا صدقه څي ډېرې ولرسي د مثال باندې به وېما مثال دا دی مثلا که توجه کې قلم بند کړي مؤمن دی حلال مال راوغستو د دې نه انفاق وکړه دوه مقصد دی یو مقصد د برس تعلق جوړول چې ابتغاء مرضات الله او دویم مقصد د لاندې ستعلق جوړول چې تثبیتا من انفسهم نو د د انفاق د ډیرو ثوابونو والا دی اوس دغه باغ د سړی چې وو نو په هر حال دغه باغ میوه ورکوله که د بره نه باران شوی او که نه شوی خو که د بره نه باران وشي نو میوه ډیره او که ونه شي نو میوه څه کمی نو دغه باغ به هر حال میوه ورکوله نو دغه شان د دې مؤمن د صدقه به هر حال د قبول ده چې د الله د رضا او د ځان د تثبیت لپاره کدا لګي او کدا ډیره او اخر کې وای والله بما تعملون بصير مؤمن پر عمل کې اخلاص پیدا کا الله دې عملینی کما سل جنتین مثال پشان دا باغ دې بے ربوتین په یو څربا اوچت زمکه باندې نو هغه وابل غټ باران ورته نه رسیدلې نو فتلونه په وړو کې باران انکار کوي یا غفرخه او شبنم هغه کار کوي والله بما تعملون بصیر الله ستاسو په عمل باندې لیدون کې دی ایا ود احدکم ان تکون له جنته من نخیل و عناب دا څوم مثال ذکر کوي ها څلورم مثال دا مثال د چا د پاره دی د منفق فی غیر سبیل الله مثال دا دی مرګرو لږ مثال ته توجه وکړئ اول د دې آیات د معنی ته وګورئ الله وی ایود احدکم ایا غوړه غنی یو تن پتا سي کی د غراتلون کې حالت راتلون کې حالت څه دی فاحترقت رسوی نه کنا راتلون کې حالت څه دی فاحترقت یو سړی دی او داغه د پاره باغ دی او دا باغ د څه نه دی کجوري پکې دي او انګورم دي کجوري او انګوري ویلې ځکه د دې میوه کانو سره موجود دی د انګورو میوه د غوڅ کې او مېږي دم ټول کالي او کجوره چې د دم ټول کالي سورته ابراهيم کې روان دي ان شاء الله باغ ته باغ کې وبم دي میوین پکې دي نور واصابه الكبر او سره څه دي بډا شو وله ذریه او د دې سړی بچیم دي او بچی د سې دي ضعفا چې غډیر کمزوري دي باغ یې کرلې دي په اصحابها رسیدل کړیو دی باغ ته اعصار اعصار د عصر نه دی عصر هغه تیز باد ته وای چې شی نه چوړی او فيه نار نغی کی سی ووري تحت رقص سولې الله وی ذات الله یا تن بیانې اوس پکې سوچ وکا راشي ورو لک ذهن متوجه کی چې کله آیات باندې پوه شي مثال دا څه دی یو سړی دی څوک دی سړی دی او وايي ګرځېده ګرځېده سنت طریقه خدا ده کنه چې انسان بلوغ ته ورسی او څه مانع نه مانع دا معنی چې اسباب برابري یا د طالب العلم نه نو څه څه وکړه واده وکړه دا شرعي طریقه ده او که چېرته اسباب نه برابر طالب دی یا دغه دی دا پلان سه روپۍ نه یا بل څه نه د به حدیث ابل ابن مسعود کې دي چې دا سړی دی وڅو کی روجي دی ونیسي او که چېرته طالب وو نو لكل شيء ناقص د هر شي یو وفات دی وللعلم افات د علم ډیر فتونه دي واولها التزویج او ولنه افته هغه داري چې واده وکي طالب چې واده وکړو ودا د سبق نه وته امام ابو یوسف امام ابو حنیفه سره نه نقل کړي او د علماء العزاب کې ابو غدت نقل کړي دي وای من تزوج فی العلم حالت العلم وای چا چې طالبي وخت کې څوک واده وکړو وای کان کمر کې بس سفینه لکه کشته چې ورسول شو او ومن ولد له ولد او چې بچي وشي وای کان کمن انخرق به السفینه کمن کې چې کشته وشلې ده طالب دې مدرسه کې دې وادیم کړي دې او ماشاءالله بچي مول الله ور کړی دي او سارو د مدرسه کې استاد ګوري چې نا وخت لري او دا چې کور نه راوځي نو خزه له من نه نیولې چې بیګام ټول شپه ټوخي کړی دی ولکه نه جوړه دی جنې نه جوړه ده به دا طالب سبق نشي یاره او دا سوچونه ډېر مکه وي بس هغه طالبان سوچونه الزوجه و ما ادراک ما الزوجه دا خود قصې به څنګه یو دا به څنګه علم وکړي علم ډېر مهم شی دی په دې آیات کې الله د یو سړي حالت ذکر کړی دی څنګه دا خبره مې دې څه وکړه سړی دې بالغ شو غټ شو پیسې مو سدي او یې زه خدای نه کوم زه و به کوم و به کوم و به کوم دغه دې چې د ګری په ګډونو کې سپین ولګېدل سړی بوډا شو کله چې دې بوډا شو بس دې وخت کې ده واده وکړ نو کله مخ کې واده کړې وې نو چې دې بوډا کېدل نو د بچی به تفسیر را رسیدلې وې دا ور ډېر باریک خبره ده خبره ما څه کړه دا څه شروع کړې ده دا امثال دي امثال القرآن کې بدل لري نه یو کر خدي ته برابرې وادي بیرته ما وکړه نو بیرته ما وادي چې وشي نو ضرور دا چې به بچي واړی بس دې چې د بډاوالي حالت کې دی وادي وکړه چې وی یو څو او لانجه خراب ده لکه چې موږ یو کاروبار جوړ کړ کته سبا نه چې موږ دا غینه خوراک کوو دې سړی ویلې سید ادا له الله سره سیده کما زما پلاني دې کې پټې دې هغه خاص کو بل څه کې په پټې دې هغه خاص کو راغی یو تخت زمکه و او په دې کې باغ یې وکړ مزدوران یې بېلا بېل کړل، مزدوران و اوبه ورله راوستې او تونېلونه یې پکې ووهل او دا قسمه قسم مېوې په غاړو باندې انګور دي او کجوري دي او ښځه یې خوشحاله ده چې لګې لګې دی موږ له کار کوي واړه یې خوشحاله دي او بوډا هم خوشحاله دی چې زه به په دې ګوټ کې ناست یم ټوټي به کوم او دا مېوې به خورم باغ یې وکاروه دا خوندورې او دا ښایسته ښایسته مېوې دي دا باغ چې د وکړه او دا باغ برابر شو باغ کې میوي زیړې شوې خزم سم خوشاله ده المالدار سړي خزه د نور خود سره په کم پیشن خبرې دی کوي زمونږ د لکی باغ دی او زمونږ ګاډي دی او بل دی او بل دی او خبر نه دا ټول خاورې دی او د خاورې سره شخاوري دی باندې ډېر نه سیدل نه پکار په خایس باندې نه سیږي دا ولو خایس د څه شي کله چې معمولی څه کار خلل الله دې مخ کې راځ کړي چې کیسه دې ختمي په مال باندې باندې نه سیږي په سمکو باندې نه سیږي په قوت باندې نه سیږي خزه خوشاله ده ټول کلی کې دا وایي چې ان شاء الله د کلی مالک به سیمه کزمن باغ را راشي بچیم خوشاله دي بابا پاته کړلې دې بډا هم خوشاله دی په بریدو ګوتې متي وایي او بس دا ګیري له تیل ورکوي چې زه خوشاله یم بله ورځ دا ښځه هم ځان سره روانه کړې ده او دا بچي هم روان کړي دي راسه ځوانه چې لاړ شو راځئ چې دې باغ نه دا میوې راوشو کوو راغله کله چې دی راغله باغ له چې ګوري د دې طرف نه ورېس راغله د یو څپر چوپړی جوړ کړی دې ته ورغون ورس ډیر جاکړو زلو تیز هوا وا او په دې تیز هوا کې ور مسو ځکه ور چې بل څه کې لګېدلې نو د هوا ځان څه کوي راکړي راغه ور را روان دي را روان دي را روان دي باغ باندې ولګي ګوري ورونو دا سړی چې دی چې دا باغ یې اوس ما ته لږه توجه وکړي دی بل باغ شي کرلی نه ځکه بل باغ په دوو څیزونو کرل کېږي یو په سرمایه باندې کرل کېږي د ده څه سرمایه نشته دی چې څه وخت یې په دې ولګوله دویم د مټو په زور دغه کېږي دا خو بوډا دی مخکې په دوه خو روان او اوس په دریو روان دي د ځوانۍ نشه بوډا روان شي پامسا بان ګشتي عصا هردم اشارت می کولت پیری کې امرو زست یا پرداست یا انجاست یا انجاست وای دا بوډا چې د امثال دا ټک ورکی وته وای بابا جان یا بنمر یا سبا یا دې گزار سو یا دې وس یې نشته دی بوډا دی بیرته بار نشي کولی بچی شي کولی نه خو د بوډاوالي بچي دي هسې د چرګې چرګوټي دي هغه به شي وکړي ښځې شي مړه ښځې له څه باندې وکړي ښځه به وکړي د هغه نه ګذر نه مانګې نه شي راوړی چې راوړي وایي څلور باندې مې ملا خوږېږي هغه به دې د بار څه وکړي د ده نه به وس شته دی چې څه وکړي ها بار وګړي ځکه پیسې وسره شته د مټو زور یې نشته د بچو یې نشته دویم دې باغ باندې چې دا ور ولګید د خپل شي مړ کوله نه بچی شي نه خزه شي نه نو د دې بوډا او د دې خسي او د دې بچوي د دې واحد یو علاج پاتې دی علاج څه دی چې دغه دې چې ملک الموت را ورسي او قصه ولا ختمه کی ځکه د دې د آمدنی ټول ذریعې څه شولې او ختمه شوې فاحترقت بعد وسو او الله وی دا آیات مې ته بیان کړ دې کو سوچو کزا عمر رضی الله عنه بخاری کې حدیث دی یو ځل عمر رضی الله عنه دا یا تولست او به ویل مرګرو ته فی من ترون هذه الایا دا یا د چا باندې کې نازل دی ایوت احدکم بس ابو ویل چې الله عالم الله است عمر مسشو وته ویل قولوا نعلم او لا نعلم یا د سی ویو چې پویګو او یا د سی ویو چې نه پویګو صحیح خبره وکړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ دی وخت کې عبد الله ابن عباس ناس دی دا ورکوټه لګی نو ته ابن عباس وی وی فی نفسی منها شیء یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین زما زړه کې یو مسله د دې آیات باره کې شته نو عمر رضی الله عنه ته وایي قل یا ابن اخي ولا تحقر نفسك وراره ځان کم مګاڼه چې زما شومې ما وایي د نن غونتی وایي د څه مقصد دی عبد الله بن عباس ته وایي وایي ضرب الله هذا مثلا د الله یو مثال بیان کړی دی څنګه بعمل لرجل غنی یو مالدار سړی دی او اعمال کوي يعمل بطاعت الله د الله په تابعداري باندې څه کوي عملونه کوي ثم بعث له الشیطان به شیطان مقرر شي فعمل بالمعاصي سګنونه شروع کی حتى اغرق اعماله چې د عملونه ور ختم کی او تباہ بربادي کی ولا نو مثال د څه شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای وای دا مثال د دې دی یو سړی دی دا بس سړي ورونو پیسې وسړي جمعه ته په جوړ کړ څه شي په جوړ کړ مدرسې جوړ کړ غریبانو له ور کړې بس روپې د الله پر رضا د سبا دا ولي د کیسه شیطان ظالم پسې مسلط شو د عجب بیماری کې واقع کو د تکبر بیماری کې واقع کو خو سړی سم ګناګار کو لار په کوپر باندې ودرو کافر کو نو کله چې دا کافر کو نو دې سړی چې دا مخ کې دا خیراتونه کړیو دا د سیمول کا باغ چې کړلې صحیح ده کنه کله چې دا کافر کو دا د سینې لکه د په باغ باندې چې ور ولګېدو ثمرات ځان له میوو ته وي او منافع د ځمکې ته وي من به دا معنا کوله ثمرات میوي به به معنا د غلو کوله نو چا وایي ثمرات دغه ته وي نو دا نور دي نو چې د غلې معنا وکړي نو ساتین به وریجو ته غلا وي هغه دې وریجو معنا وستا نه ثمرات فواید د ځمکې واصابه رسیدلې دې ته الکبر بډاواله قیامت راشي وله ذریه ضعفا او د کمزوري بچي هغه دار چې اعمالي یا څه حرام خړلې غلاګانې کړي فاصابها رسیدلې د دې برته احصار یو تیز نه جوړ کوونکې بعد فيه نار چغي کې ووري الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا دي آيات كي الله خيرني مثال ذکر کوي د امثله د سورته بقره عنوان د آیات څه دی التخویف لاصحاب الربا الله دا سودین یری ای سودینو د سود د ځان ساتي ګرام دار قطبی کې د عبد الله بن حنزله رضی الله عنه یو روایت دی چې نبی علیہ السلام ویل درهم ربا د سودی و روپی اشد عند الله من 36 زنیه تنکل خطیره دا د شپږ دیر ستو زناکانو زناونو سره دا برابر دی دا روایت مسلم احمد هم راوړی دی تبرانی هم راوړی دی امام حسنی وی وی رجال د احمد چې دی وی دا ټول ثقات دی دلته یو بل روایت ابن ماجه هم راوړی دی چې زنا یو کم سل بابونه دي او کمزوري کې دا د لکه سړی چې د مور سره زنا وکي او دا روایت موضوع دی ځان نه چا جوړ کړی دی یو مشهور دروغجن دی کې ابو محشر چې هغه کې پاکي ضعیف دی عبد الله بن مسعود روایت بخاری کې دی چې د سود خړون کې ورکون کې او د ګون کې او کوا کون کې ملعون علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د جناب محمد رسول الله په جبه باندې دا لعنتی دی الله دې آیاتونو کې د سود باره کې یو څو سزاګانې ذکر کړې دي یو سزا دا ده وای دا سودی چې د قبر نه راپاسیږي وای دا به د سید کپیران چې په چاره غلي دا یو دویم ده دا آیت دلیل دی په دې باندې چې پیری او میندي او شیطانان د انسانانو باندې څه کیږي دا راځي خدا بګره دې د ډېرې طریقې دي ښا ادا چې به دا چا دا کسب یې هغه په کویږي به دې باندې کله د سیدا خسې په ځان باندې حضور میندي او پیران دا وایي او به پیره تاویږي لکه څه وایي وای دا وړاندې وایي چې ما جدا کړی نو جدا چې دا لاس خپل وشلوي نه نه کور کې تنګ شي و چې ځم باندې پیران راولي کله لکانم ځم پیران راولي یو کان دې روزو کې زمون درسو د شي والک را پاتې لو چې خلاص شي او بل لکی وو ماشوم او ځان یې ورته و امام باندې پیران راغلي دي سار دې مدرسې لرا وس نیولې وو پیران کې راغلي معلوم پیران نو بوسو نو دې کویو کې دی وای خیر ته زته دا کوي دا کله وشي دسه پیران دي کنه الګ ما سي ویرو ما ته یو دوه مرګري مې دا ونسي یو دوه سپیړي وو کله چې دا پیرانی دي دا دنیا باندې او دا چې رګونی هم دوی یو خپېږي مو بعضې را پیران په لاړ شي وایي هغه په ما چې پیران ولسي د ګم کفاني پیران نه وي ګوره نو ما چې وکړ ما لکه تا باندې پیران نشته دی هسې مې ورته وویلې ما لې زه باندې خپل پیران راولم چې ته صحیح شي اوس هغه وایي مولوي چې پیران دې حکومت کې نه ورته بچ راي نه ولي ما پیران نشته نو مې څنګه د لانجې دي کوم وای دا پنځمه ورځ د پلان ته مې چې سیکل را لول او را نه اخلي نو ما چې ورکه دې درس کې یو تل ګزار نو به به ویم چې دا پیران دې وړون د کوي دا کنه یې د څخه رسم کې یو کال من درس کو زمو درسوم غالبا 2000 زغه نظیم صاحب د ډیر خیر او تجربه کار سره وته وي ټو پیران دي باندې وای نه پوهیږم چې لس وي او فشل وي و یو درې پیران به زم د لدار کم څلور دان بزان سره وای پیران نشته دی نو څه لدا نه خري کې وای پلاني ګاونډي می غواړي او زما د نیکه مې نه ور کوي ولا نو مجبور یم بزان پیران ده کله دا پیران د څه راوړي دا پیران به نشته دي او نور د څه دي چې پیرې په انسان راځي حدیث کې دی یجری من احدکم مجرى الدم د بدن کې داسې چلیږي لکه دا وینه چې دی رغون کی چا ورته ویل یا رسول الله صابر هم د سیره نبی سلام وي اسما الله اسما تابع کړی دی کشاف کې زما شری لیکلی دي د دې آیاتونو لاندې اخو معتزله دي د پیرانو نه بالکل منکر هم دي خو هغه وایي وایي دا د بدهیاتو نه دي چې دا راځي په خلکو باندې سړی دی صحرا ته ووته چکر لا او ناڅا په پیران کې راغله او دا میلکی دی او کله یو خوا ورسې یو کله بل خوا مرګري نیولې او د تخلې نه ولاړې سي او خلې مرانه یو چټي وي د دې یو بس شکل شکل باندې او کله یو خوا ورسې او کله بل خوا ورسې نو دې څومره بدې ښکاري نو الله وایي دا سودی چې کله د قبر نه راځي کیږي نو د حشر بدسي امام سیوطي دا کتاب دی البدور السافره او دا خو کتاب سیوطي لیکلی رضان له واخلې یو جز کې دی البدور السافره زمونږ د مسلو مشرانو چې دا ټریلی پټی کړي نو په دې په ټریلی ورسوري او ګلچکونه به دې جوړ کړي او د چا به د سر په ګټو اشتلې کیږي دا به قارین دي چې قران یې کړی دی او د چا به د خلې ته کونډې چلولې کیږي او شلول کیږي به یو باندې کې سودی دی د سودی حشر بدای چې دا د قبر نه راپاسيږي نو دا به داسې او داسې ورځيږي لکه میرګي چې په یو چا راغلي او فیران او میرګی چې چا باندې راشي نو دا په شکل هم مثبت دیږي او دا غڅ پروام نه کوي کله وو ته ورځي او کله ورته ورځي دا مثال الله ذکر کړی دی لکه یو سړی باندې چې میرګی او پیران راغلي او ډیر ګډوډ حالت دی نو تک شان حالت د سودی دی الذين ياكلون الربا هغه خلک چې سود خوري او سود حاصلوي لا يقومون د قبرون نه نه پاتشيږي بیع په شان د څه د سود ده مشابه کې ډېر قوت دي کې مشابه دي کې ها وای کله کې په خلی وې وې زره په یې قوت مشابه کې ډېر کې مشابه دي کې ها مشابه وې وې نه مشابه دي کې زید کلا صد زید خو صدا صد د قوی نه دي مشابه دي کې قوت دي نو دای ته وګورئ په زید دې چې دسی وای چې ریبا د بیع په شان ده وای نه دا بیع دسی حلال ده د سود چې څنګه ده حلال دی نو هغه حرام یې اصل وګرځو په تحلیل کې او د حلال د هغه تابع کو وحل الله البيع الله اغسل خرڅول حلال کړی دي سود حرام کړی دی چاته چې نصيحت را ورسې درب د دینه او فنتها به منی شو فله ما سلف نو تل بخنه د هغه ګناهونو د چې د مخ کې کړي یا تل معافي د هغه د چې د مخ کې خړلې و امره الى الله نور حکم یې الله ته دی وي او څوک چې راوګرځي د په تحلیل باندې چې حلال وګڼه په اولایک اصحاب النار دا مشه جهنمین دي هم فی خالدون دی بدی کې مشي یا دا اعاده په تحلیل ده او یا علما وی دا بنا ده په زجر او په څه باندې تهدید باندې او بس علماء وینا مخلب د کبیره د په نار همیشه نه مرتکب د کبیره یا سودی چې دی نو دا به همیشه په دې کې وي الله دای بارک دا وی دي دي سورته ختم کا دا سورته انصالو تفریو کې ان شاء الله به سورې ال عمران مقاصد وي او دې کې چې کوم امثله دی به وي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد